ډیره مننه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مدرسې څخه عبدالستار او ملګرو لیک را لېږلی دوی لیکلي دي وایي که د جمعې په ورځ سړی یو خوا ته ولاړ سي او هلته یو ضروري کار نه وي او د جمعې لمونځ یې تیر سي دا ګناه لري او که نه حضراتو قرآن پاک ستاسو په یاد دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو چې کوم هغه کسان چې په ښار کې دي که د ښار خلق دي او که د دا نږدې ساراګانو سره راغلي دي و ښار ته وخت د جمعې پر داخل سو او مسافر نه دي پر دغو کسانو باندې لمونځ د جمعې فریضه ده چې آزان د جمعې واورېدي دوی به نور کارونه پرېږدي او خطبې ولمانځه ته به ځان رسي او هغه سړی که داسې وي چې پر دولس بجې باندې دی د ښاره وځي دی اجازه لري ولې پر دولس بجې باندې وخت د ماپښین نه دی داخل شوی نو هر سړی که د سارا دی وفات ته راغلی دی او که د بازار دی او دی غواړي چې د باندې ولاړ سي مخکې تر دخول د وخت چې د ماپښین وخت نه یې داخل سوی، دغه کسان کولای سي چې دوی د ښاره ووځي، ولاړ سي خپلې مېلې ته او هغه خپلو قربانو ته، دېدنې اقاربو ته، که د جمعې مبارکې لمونځ پاته سي، د دوی غاړې نه بندي. ولې دا خطاب دا و هغه کسانو ته دی چې په ښار کې وي او هغه شرایط پر ځای وي چې یو شرط د شرایط حضور دی په عین مصر کې په عین بلد کې او په عین ښار کې او دا څنګه چې په سارا کې د جمعې لمونځونه خلق کوي یا په چنار کې فاسد او مفسد دغه ناروا ملایان دا د مذهب لري مذهب خرابونکي په سارا کې ورته تخته سوي دي په چنار په چنارتو باختو کې د لمونځ د جنازې دغه د جمعې کې حضرات هغه لمونځونه باطل دي هر څو لمونځونه چې په صحرا کې د جمعې لمونځونه سوي دي حضرت امام صاحب رحمت الله علیه شخصا فرمایي وایي فعلیهم اعادة الظهر هغه د ماپښین لمونځ د دوی په ذمه کې پور دی هر څو کاله چې د جمعې لمونځ په صحرا کې کړی دی هغه باطل او غلط دی هغه د جمعې لمونځ لارې د نن ده هغه د ماپښین فریضه په ذمه کې پاکه ده د هغه به قضا راوړي والسلام